سورۃ الهمزه دا مکی سورۃ ده انو پدې کې نه آیاتونه دي او دا د سورې قیامت نه پس نازل شوی دی او دا د سورې مرسلات نمک کې نازل شوی دی کوم چې یو کم دیر شمه کې دی او په حالت جمعي کې 104 دی په حالت نزول کې 32 نمبر سورۃ د قران دی ما قبل سره ربط سره هغه دا دی چې په ماقبل کې بیان د اصول فلاو او په دې کې بیان د اصول هلاک دی موضوع کې دا بیان د هلاکت د ارباب قتال لپاره قتال عظیمه چې چاوي زميمه وي او ذکر د سلو د الله تعالی انو دا بل دا پوره صورت مکی دی او 84 پکې کلمات دي 160 پکې حروف دي شمار یې بل ورپسې داسې شروع کی ایا خدا وکنا وی خدای پاک دې را لداسې کې چې ټول ورځ پیسې شمار یا الله بین کې کیشیر کو ټول ورځ دې دا چل کو او هغه وی چې ما د پاره شمار یا الله دې بین ته پاره نو داسې وی نو فرمای یحسب ان ماله اخلدا ګمان کوي چې پتا دې سره مال دې چې دا به همیشه ته سره وي کلا لهم بذن فی الحطمه کلا قام قاب غرذول شي دې شان نزول بهرحال کابل الله تعالی خپل مقام ورکړي ابن قیم ویلي دي دور مختار شامی او عالمگیری وغیرہ روح المانی کی دي چې یو تړي امام ابن عقیل حنبلی نه سوال وکړ ورته وی چې کعبۃ الله درجه زیاته ده او که دروزی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجه زیاته ده یو اصولي خبره ابن قیم هم لیکلي دی ټولو چې دروزی درجه زیاته ده او که د کعبۃ الله درجه زیاته ده انو دا دی ورله څه جواب ورکړي امام ابن عقیل حنبلی دی ورله جواب ورکړي وایي چې ډېر خپل جواب ورکړي بر قابل تفصیل دی موږ به مختصر ذکر کو چې روزه کې د حضور جسد اطهر وی نو بیا د روزې درجه زیاته ده او که صرف نفس روزه وی نفس روزه نو بیا د هغه نه چې د کعبه چې د هغه درجه زیاته ده څومره خپل جواب ورکړي سورۃ الفیل دا مکی دی د سورۃ التکاثر نه